ووهبنا له اسحاق ورکړو مونږه اسحاق علیہ السلام ته او یعقوب او یعقوب علیہ السلام ته کلن هدینا ټول تلار خودلی و مونږه ټول کلکړو مونږه ونوح او نوح علیہ السلام هدینا توفیق ورکړو مونږ دلرا کلکړو مونږ دلرا من قبل مخکې ومن ذریتی او د اولاد د دنا داوود داوود علیہ السلام او سليمان او سليمان علیہ السلام و ایوب او ایوب علیہ السلام و یوسف او یوسف علیہ السلام و موسی او موسی علیہ السلام و هارون او هارون علیہ السلام وکذالک نزل المحسنین او دارنګ بدل ورکو موږ نه کانو ته